پاره خامخا حیلې اخیر ضرورت کوم ده دې جواز پاره ضرورت کوم ده چې مونږ دې جواز وجوه چکو طلب دې ضرورت کوم ده اخیر کته وای چې امت په دې کې مبتلا ده لکه امت په کوم حرام کې نه ده مبتلا بیا خو رئیس بیا سم مودودی له جان نه جو کلا خو بیا سم مودودی کا په بوشي چې کوم شي کې عمومی بلوا راشی بیا اهانت پکې راشی بیا خو په زنا کې عمومی بلوا ده په لواطت کې نن عمومی بلوا ده پارش کې بیا خو په ټولو کې تخفیف حکمونه چکا او واړه کنه چې ته دونه مقصد لري چې جدید چکا تحقیق کوي عجیبه ونه کار ده شاه ست تحقیق ته جدید دا نفس پرستی ده خپل دا علما دا کار کوي او جان سره سی ډی ګانی او مقصد دا ده چی وی سی ارو کیمریا دا ګرځی جان سره نو خلکو دی پاره اوس یو جواز لار غواړی چی خلکو مخکی مونږ دا پیش کو چی یاره دا شای چی دا دا دونه ناروا نده هلکه خو داسی وای صفا چی یاره زه غول خورم خو بش دا ګناه خو زی خورم خدای پاک مو داسې هغه نه چکی نفس پرستی هغه نه د یهود چې خدای تبا کړیو کنه آی په دې باندې چو تبا کړیو چې دو په دین کې دا کار کاو هغه کار مونږ هم چې د شری کړه دا نو قریب د تباہی چه دا دین به د مونږ د وجه نه چه کیږی تباه کیږی او مونږ به بیا تباهی خامخا چه کیږی آ به رادرومی چه دغسی به خپل یو آرامی توب کو بیا به هغی د پاره د جواز لاری غواړو جواز لاری به چه کو تا خدای مو د دی نه وساتی شه جی اوس تاسو دی هغه باندې سوچ وکړئ چې دا کومه فلسفه شاه صاحب شي چوره عجیبه خبره یې کړې ده والاصنام مفضیتا الیہ اد مخالطت بالصور الاصنام چ کوم دا مفضی کیگی دیتا کما وقع فی الامم السالفہ لکہ مخ کی امتونو کی دا شی واقع شوی دا وجب ان یقبض علی اید المصورین نو واجب شو چ مقصد اول نہ پکڑ دلا سنو دی چاوسی دی مصورین اسی چ مقصد دا تصویر کشی چ دا گناہ دا اول نہ دا چ اسی حکم اسی نو زکہ سونا سخت سزا تصویر کشی دے پار چ دا راغلے دا یو ورځ یو ملا ته ورانه په خدای کې نو که مدرس و مدرس ملا و مدرس و په بویس حماسات دغه غوندې کتابونه به یې ښودل او ورانه چې ورانه بیا ټک ته یو فوټو ده پکې کنه پیر صاحب وال فوټو ده دا چا ده مونږ دا پیر صاحب مو ده هلکه ولې تا پیر صاحب وال ټیک څه پوه شو توبې مې وباسلې توبې ما ویله ځا پیر صاحب وال فوټو مو ده پکې توبه وباسه هغه پیر صاحب نام یې ماته یاد ده خوست خوند نه کوي زه خپله په نام چیرې چوک نه یادوم شاه جی ولما کان شرب الخمر اثما وجب ان يقبض على ايدي العصارين او ګورا چې کله شرب الخمر اسم سو نو دی ټول هغه ذرایع چې کوم دی هغه ورته چسله ممنوع شو هغه ذرایع ټول چې شو عام ممنوع شو ولما كان شرب الخمر اسما وجب ان يقبض على ايدي العصارين چې مقصد دا چې منع وکړه شي یعنی مقصد دا چې هغه وکړه چی بندش ولګاو سی په هغه لاسونو دی عصارینو باندی نو چی کوم هغه نچوړکی کنا انګور هغه ګناه و دارنگی و ینها عن الحضور علی المائده التي فيها خمر او ایغ دسترخوان باندې کیناستل گنا چې په ایغ مائده په ایغ دسترخوان باندې چې وی شراب پراته وی په ایغ باندې چې شراب پراته وی په دې باندې تاسو مون متخ شکر د خدای عمل ذکر کړی چې مون ته دا موقع نه ملاو شوی او د مونږ د غټ غټ ملایان چې اکثری کنه د سیاسی دغه ته دا موقع ملاوی په یو دسترخوانو باندې ناشتي چې شراب بوتل په پراتی ولې د غټو خلکو دسترخوانونه ټول دغه شي شراب بوتل په پراتی واضح هغه اسکی وزیران او مونږ ملایان خپل وسره ناشتي غپ سره لګي په غی باندې چور سره کوي خوراک سره کوي شجی ولما كان القتال في الفتنه اثما او دارنګ د قتال في الفتنه په فتنه کې قتال کول داسې نه چې الله رضا د پاره جنګ یو فتنه جوړه شوه قومی او هغه کې قتال دا چه شو دا گناه ان وجب ان ينهى عن بيع عن بيع السلاح في وقت الفتنه نو شریعت په دې وخت کې بیا د اسلحه خرڅولو نه چوکړه منع وکړه اسی عام اسلحه خرڅوا لیکن چې ته پوهی چې هغه دوه قومونه سره وجنګېدل تا دکان ته راځي دړادړې سره وړي په دغه وخت کې بیا د اسلحې خرڅول چې دا ممنوع دي ځکه چې هغه فتنې صد اوسي د هغې فتنې چې اوسي صد اوسي ښه او خلاف ثابت ته مسجد او ازل لره هغه د غې پاره ګرځی سټاک سټاک چې الته دوه کومو هغه سره کیږي سړی ور ولړي چې ما خو ته شینه چې دی ډیر دی بیا زر زر په خرڅ کی په ګران قیمت باندې شي حالانکه په دغه وخت باندې به خرڅول ټیک نه دی ونظیر هذا الباب اوس دا خو په شرعیاتو کې درته مثال پیش کړ شاه صاحب دون عجیب باریک خبر کوي کنه شاه صاحب چې د دې نظیر په سیاست المدینه کې یعنی سیاسی امورو کې د دې مثال درته پیش کړ ګوره انهم لما اطلعوا على مفسدة دس السم في الطعام والشراب چی کله یو بادشاہ یو مشر په دی خبر بانی اطلاع خلق مینده کړ چی ډیر ارامی توب کئی دا زهر چی کوم دی دا په یو بل ته په خوراک کی اچی په دی ذریعه سره خلق چکی مړی نو ترشته وای زکه منی وشو دی خبرنا چی زهر یا دا شینا دا چی سوک خرڅی نو آبه په پرمټ باندې خرڅی یعنی یو باقاعده لیسنس په یو سره او دون مقدار قدر به خرڅی چی ایغه نه سوک مړیږي نه دیغه نه بزیات نه خرڅی ځکه اوس د چکومی د نیشی دوی گانی دی نیشی گولی لا داغی دا اول خو په هر دکان باندې ملاویږي نه که ملاویږي ارسو کی در باندې خرڅی نه البته چی ش تصدیق ورته وکی هغه ډاکټر ته چی یاره دا ما بیمار دا یا ما دماغی ټینشن دا یا داسی ده دی دی پاره ښه نه بیا درله محدودی درکړي بیا درله مشوره درکړي چې ګوره دا فلانی فلانی ما خلا دا پستی دی دغه واخلا پوه شي دا مقصد دا دی چې هغو ته دغه بریفنګ ورکړی سوی یا په دې باندې پوه کړي سوي چې ګوره داسې نه چې په دې نه معاشرې کې چسي فساد که داسې عامې په هر دکان باندې داسې عامې ګولۍ خرڅېدلی چې یوې ګولۍ سره سړی مړېدلی ته رښتیا وایي فتنه به نه وه جوړه چا به ولې په ټوپک باندې مړی کاوه بس هغه ګولۍ به یې چېرته په یو شي کې ورته دننه کوله ختم به وو لیکن دا سی ته مینده ته وو ګرځه په دکانو باندې نو دا دی هغه سیاست المدینه کې شاه سے مثال پیش کړ ونظیر هذا الباب او نظیر دی باب انهم اعداد انهم لما اطلعوا على مفسده دس سم في الطعام والشراب اخذوا المواثيق نو دی وجنه دو اغه میثاق واخلی لکنن سبا او لایسنس وایا اغه میثاق واخلی اغه عهدنامه غوندی دی بایعیو دی ادوینا الله یبیع السم دا یې ورسره لیکل کړي حکومت چې تاسو به زهر نه خرڅو الا قدرا لا یهلک شاربه غالبا ها دور اندازه خرڅولی سو چې د هغه سکونکی غالبا آ مقصد هلاکېږي نه اوس دی دا یو اصل سو اوس دې اصل نه ته دنیا شي نه چکه وباسه چې هغه کې دغسې فساد را درومي نه د هغو شیونو نه خرڅول به چې وي بیا ناروا وي ولما اطلعوا على خیانت قوم او کله چې مقصد دا دی چې اطلاع مینده کې یو حکومت خلق په خیانت دی یو قوم باندې اشترطوا علیهم الله يركب الخيل نو دا په شرط کی چې تاسو به اسونو ته نه خېزو ولا يحمل السلاح او اسلحه بنی مثال په تور باندې یو قوم دا یو کلی خلق تی ایغه بغاوت حکومت محسوس کی دونه کړي نگرانی په ولګي چې دې کې به یو کس استنه خېږي چا سخېږي سخولو ځکه داسې نه چې اچانک اسو ته خېږي په حکومت باندې چې ورټینګ سي او څوک په اسلحه نه پکې ګرځي دې ته نن سبا هغه دفعه ایک سو چوالیس وایي دفعه ایک سو چوالیس چې ولګي چې کله پوه شي حکومت چې دلته بغاوت جوړي دفعه ایک سو چوالیس ولګي لا کرفیو نافذ کی چوک الته اسلحه نشي ګرځولای نه له کور وتلای شي نه داسې موټر لا چش باندې سواری کولای شي عام غلی به بازار ته جې شای به اخلي بیا بسې کور ته ځي نو په دې کې دا دا هغه صد ذرایع دې ته ورته له مخکې نه دې شي چې وکړي هغه وکړي چې یعنې چوک داسې کار ونه کړي وکذالک دارنگ رئیس باب العبادات پو باب دی عباداتو کی مثال واخلا لما کانت الصلاة اعظم ابواب الخیر چکل دا منز دا اعظم دی ابواب دی خیر وجب ان یحزال الجماعة نو واجب سب دے کہ چھ بننگ اختگی پا جماعت پاندی ورکسی فإنها اعانت علی الاخذ بها ذکر چھ دا پا دی اخذ کی چھ دا دیر لوی عبادت آغا دا معین دا چھ جمع المنظور ترغیب ورکڑی سی دارنگی ووجب ان يحز على الاذان چه اذانونه دی اور پارا ليحصل الاجتماع في زمان واحد في مكان واحد چه په یوه زمانه کې په یو ځای کې غټه اجتماع جمع سي دی یو بل احوالو نه سره خبر سي او یو بل نه په اعمالو کې چون کې سبقت وکړي ځکه ملګری وتای نه برکت الله امیر صاحب دو چې دا مقصد اجتماعي عمل چی دا دی انفرادي عمل نه ډیر شیل ته څوک ملګری په تلاوت لګي الکه تلاوت خو بیا کولای شي چل ته تعلیم شروع تعلیم تکینا دا دی هغه یو زینی فساد وی چې تلاوت تلاوت قرآن تا تا تعلیم سمے اتا تبلیغ نصاب قرآن سر علاقہ تبلیغ نصاب دے قرآن سر نہ سمے اگا اجتماعی عمل شروع دا ذکر کار شروع دا پا بس اگا وکانو اگا انفرادی عمل خود بیا کولای سی بیا ورتا کینا بیا ټول ورس تلاوت کو تو چا منی کڑای چی تیما کوا دا اسی فساد ذہنی وی چی پا دی خبر معنی تبلیغانو سر سوک جنگ کئی لارت پکئی دا دی دی پا مقصد او فلسفی معنی خبر نہیں کنے بیا برد ونکی شجی دو کی خوبی دیری دی ولما كانت معرفة اول يوم من رمضان متوقفة عند الغيم ونحوه على عدة شعبان اوس گورا پیژندل دی اول ورځ دی رمضان دا موقوف او پدی باندې چې کلا وریزی وی نو دا پدی موقوف ده چې شعبان تر تمعلومی استحب احساء هلال شعبان ذکر هلال دی شعبان چسلا مستحب سلا چی سڑا دی شعبان شماری دا مستحب سلا ولی مستحب سلا ذکر چی کتو روا نو تا تا بیا پتہ لگی چی یارا نن چدا رمضان شوری شوی دا ذکر چی شعبان را ختم سا دیر شی پورا شوی دی نو بیا خو دې نه زیاته خو میاشي نه خود به خود به تا ته پته لګي نو الاحکام یجر بعضها بعضا ونظیره ادی دی نظیر من سیاست المدینہ په انتظامی امورو کې شاه سے مونږ وی چې ته په سیاسیاتو کې دی نظیر ته پیش کولای شي دی وی ولې نه انهم لما راوا فی الرمی منفعه عظیمه چې کله پرامی کې منفعت عظیمه پروت تا چی سړی دی غشی ولی نو دی سره به نشانه زده کئ ټریننګ پدی کی منفعت عظیمه پروت ده نو دی وجه نه حکم بالاکثار وسو من اصطناع القصی والنبل والتجاره فیها چی تاسو ډیر لیندی جوړو او غشی ډیر جوړو او یو بل باندې چکو خرڅوو او دی دی مقابله باهمی سره کوو چی خلقو کی چه پیدا سی رغبت نن سبا دی تنام چه ورکا ټریننګ ورکا چه ورکا ټریننګ ورکا چه په سیاست مدینه په لحاظ سره پدی کی چه پروت تا منفعت عظیمه پروت تا سبا دشمن حمله وکړي فوجان خو مدغه شای دی چه ډزر وی بیا به تختیدلی نو چه تا خو څه زده یی چه څه خو دونه کش مش ورکولای سی چه داسی نه چه مشین هغه دی نه زده چه ته ورته ترپ کی جماعت ته چه نه نه زه جماعت ته ځم دره زه ذکر کوم په پوه سی بیا خو دی بخارا دی تاشکند دی سمرقند علما والا به درمانې وسی غریبان خپل کو کمرو کې په بخاری او په ترمذی شریف باندې ناس او هغه به پراتله حلالول به دو بلال خپل ختم خواجگان به کاو وبسي نو په دې باندې خو نشي ولې چېرته حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو خو داسې نه دي کړي چې جنګ وخت به راغی بیا به دو منډه کړه زر مسجد نبوي ته مسجد حرام ته چې په نفل ودرېږي نه نه زر به یې منډه کول چا ته اسونو ته به یې منډه کول تورې ته به یې چې کول منډه کول یو دغمان چې په نفلو نه درېدلی چې ودره زه ذکر ورته وکړم هلته به مقصد دا دی چې صرف هغه وکړو ټیک ته هغه راغلي دي مقصد دا دی چې دعای قنوت او دا چې کوم قنوت نازله دا شیونه راغلي دي خو هغه خو د جنګ حالاتو نه مخکی یا ورستو یا مقصد په هغه وخت کې نه یا په هغه وخت کې خدای به جنګ شروع او کای به داسې نه چې ته ورته ناسې چې صرف په دعاګانو باندې به کار کېږي نه د الله تعالی نظام په دې خبرې باندې جاري نه دی چې صرف په دعاګانو باندې چې کوي کار کوي ولې الله تعالی صفا ویلي دي څرنګه د آیت مور يعز يعذبهم الله بأيديكم چې تاسو په لاسونو به خدای پاک وایي چې تاسو په لاسونو به زه چې کوم عذاب ورکوم خپله خو به یې دا یوې لحظې کې چې کي هر شی هلاک کړي تاسو مونږ په ګوري شجی بهر حال دغه سی خبره ده چې کومه درته وکړه خدای پاک دې مونږ ایمان مضبوط کی مونږ خودونه بوزدل وندې کله په خپل ایمان باندې سړی چسی وډار سی چې یاره هو در سونه درجه کې ما کې ایمانی کنه شجی الاصل الصابه اووم اصل دا ده اذا امر الله بشیء او نهی عنه چه کله الله تعالی په یو شی حکم وکړي یا یو شی نه منع وکړي اقتضا ذلک نو دا دې خبره تقاضا کوي چې د دې چې کوم مطیعین دي ان ينوه چې هغه تعظیم دی وکړای شي نو چې کله یو شی حکم راشي نو چې کوم خلک اطاعت کوي د هغه د تعظیم وکړای شي چې نور کې د اطاعت جذبه پیدا شي چې یو شی نه منع راشي نو مقصد دا دی چې کوم خلک چی قرآن دی سړی صحیح وایی او داسی هر وخت کی دی داسی خلق موجود دی چی هغه قرآن صحیح ویلی شی دا مقصود ده والمواظبت علیها او مواظبت په دی باندی مقصود ده وجب ان یسن نو دا واجب سره شریعت ځکه دا ضروری کړه الله یؤمهم الا اقرؤهم چی دوته دی امامت نه ورکی مگر اقرا دی ورکی نو چه اقراء ته دوره اهتمام ورکړی سو نو هر سړی به چه کئی قراتونه کئی وان یوقر القراء فی المجالس او دا حکم وکړی سو چه تاسو دی قرآن قراء چه کوم وی په بس ایغه ته په مجالسو کې چه ورکو عظمت ورکو او ایغه ته مقصد دا چه خزای ورکو او مقصد دا ورته شاباسای ورکو نو جدا شای راغی نو مقصد دې سره به بیا هر څوک اوس څه کوي قرات کوي او که یو سره یو شی ضروري وي او بیا په هغه باندې چې انعام یا چې د هغه عظمت یا هغه نه وي بیا مقصد دا دی چې خلق هغه ته توجه نه ورکوي دارنگی ولما کان القذف اسمن کله چې دا قذف چې کوم دی دا ګناه وا وجب ان یسقط القاذف من مرتبه قبول الشهاده قذف گناہ وا نو بیا خو به ارڅوک په بل باندې بهتان ورتړي نو شریعت دا سه هغه ورته وکړه چې کوم سړی په مقصد دا چې په غلطی باندې چا بهتان ور وتړي نو آو خو به وټکا وسی چی بیا پر داسی نه کئی او د شهادت مرتبه نه به چسی وغورځاوه سی دونه به تحقیر وکړی سی چی بیا داسی چوک ونه کی شه جی وعلی ذلک او په دې باندې یخرج ما ورد من النهی مستخرج کو شاه سے وای چې باسل سی هغه چې کوم وارد سوی دی نهی عن مفاتحه المبتدی والفاسق السلام والکلام دی که دا نهی راغلی دا چې یو مبتدی یو بدعتی سړی یو فاسق سړی ما سره با سلام کلام باندې مخکیواله سړی نه کوي چې ته په ابتدا ورو کې یو بدعتی سړی ته سلام کلام منی ابتدا سړی نه ورکی یعنی عظمت ته سړی نه کوي ځکه چې دی به بیا په خپلو بدعاتو کې هغه سي چې لکه زه خو دونه لوی سړی نه نه بدعتی سړی عظمت ته سړی نه کوي او مقصد دا دی چې یو فاسق سړی ته سلام کلام کې سړی هغه نه ورکی چې ته یو بدمعاش یې ځان ورپورې مګي ځان ورګرانه حتی امکان چې یو ور کوشش درنه چې چوي له شر نه چي لری ځکه چې دې کې د دو عظمت را درومي بیا به دو پوهیږي چې که مونږ رښتیا داسې چې کو لوی کار کو نه نه دوته به داسې هغه سړی نه ورکوي دې وجې نه مقصد دا دی چې نهې راغلې ده د مفاتحې یعنی بدعه مبتدع او فاسق سره په سلام کلام باندې و نظیره اکتر معنی وا چې په نظر ادا سے والے غونه کا کنه چې لکه تو بدعتی او فاسق سره مقصد دا چې زړه الله پیسې سره پیسې باندې دې نه بولو و نظیره ادي دې نظیر دادا من سیاست المدینه زکه په سیاست مدینه کې په په سیاسی امورو کی ددی مثال شاه صاحب وایی چی داده چی څوک ښه ویستل وکی ښه نښه وولی ښه دشمن مړ کی ورله ډیر انعامونه چکه ورکا یعنی تعظیم یې وکړه څوک پټ شي یا څه هغه وکړي ډېر بېکاره سوی ووهه چې ولې ته دونه نه زده کوې نو بالکل سیاسی امور کې دي چې مثال ولې دا حکومتونه داسې نه کوي چوک شکر کردګي وکړي تمغه فلان تمغه فلان خو موږ ولې ورکوي مرګ نه بعد مر چې کله مړ شي بیا ورکی تمغه یې فلانه هلکه اوس لپاره ورکه هلته څه انعام ورله ورکه چې بچو ته څه په وکړي او حرام ونه منې شي بیا سبا خلکو لاسونه نه موړي او مقصد دا دی چې لږ فخر هغه پکې راشي چې بیا بله وجه کار روښ کوي ښه جي ونظيره من سياسة المدينة زيادة جائزة الرماة وتقديمهم في الإثبات والإعطاء ومنها بل أصل دادا بل أصل دادا چه کلا الله تعالی اذا امر الله القوم بشیء الله تعالی یو قوم ته د یوه شي حکم وکړي کان من حق ذلک ان یؤمر بعزیمة الاقدام نو بیا د حق د دینه دا ده چې په هغه ته حکم کاوه سي یعنی په عزیمت د اقدام سره یعنی هغه ته د اقدام ترغیب ورکړی سي چې تاسو دا کار کو چې کله الله تعالی قوم ته حکم وکړي نو هغه ته د څه ورکړی سي بیا د هغه اقدام د هغه عمل اقدام ترغیب د دغه څه چې کولای سي ورکولای کیږي ومنها بل دا ده انه اذا امر القوم بشيء چې کله حکم وکړی سي یو قوم ته په یو شي سره او نهو عنه یا ونه منې کړل شي کان من حق ذلک ان یؤمروا بعزیمة الاقدام چې دوی ته حکم وکړی سي په ترغیب کولو سره یعنی چې هغه د تعمیل جذبه پکې ته پیدا کی والکف عن ذلك وان ياخذ قلوبهم بازمار الداعيه حسب الفعل ادي دو پزرونو کې هغه داعيه حسب الفعل چې موجودي ولذلك ورد التوبيخ عن ازمار ان يقصد عدم الاداء في القرض والمهر او دی وجنه دا ګوره ممنوع ده چی قرض کی به دا نه کای چی مثال اول نه دی اراده ای چی بس دا قرض سړی نه اخلو خو ورکم یې نو بیا به پټیږه یا مہر دا دونه ورته مقررو چې خو چې د شینه یو ور سر نکاح وکړي بیا ورکو نه که دا دې په زړه کې بیا مقصد دا دی چې دا چې دا سخته ګناه ده دا چې دا سخته ولی ځکه چې مقصد دا چې یو ور حکم کړی شوی چې تاسو مقصد قرض ادا به ورکوو نو تا به نو په زړه کې به دې مقصد دا چې جذبه دې چا وي تعمیل وي چې زه دا قرض اخلم خو انشاءالله چې میندوم فورا به چې کوم ادا کوم او زه دا مهر په دې مهر باندې دې شینۍ سره د هغه کوم خو فورا چې مقصد ما ته وس راځي فورا به چې کوم ورکوم دا جذبه به دې وي دا جذبه به دې اصل تاسې دا ده اذا کان شیء یحتمل مفسده کان من حق ان یکره چې کله په یو شي کې احتمال د فساد پروت وي مفسدي احتمال پکې پروت وي نو د هغې حق نه دا ده چې هغه شاید مکروه شي چې احتمال د فساد پکې پروت وي هغه شاید چې څه مکروه شي ومنها بل دی هغه اصول نه دا ده انه اذا كان شيء نو دا خو اسی وای و مسله دا ته پټه چکی دا دی فقه یو غټ ابواب دی په دې باندې دنیا مسائل تخریج کیږي بیا به ورپسې مقصد سم بدایو صنایع او مقصد دا دی چی داسی نور کتابونه فتح القدیر وغیره غټ غټ کتابونه مو پسی ګورو چی په دغسی یوه یوه شی باندی څونه مسئلی بیا جزئیات چی دی ور باسلی دی دا خو هسی یو مثال سو غټ غټ شی نه سره بیا په دی نه دنیا مسائل سړی تخریج کولای شی ومنها بل دادا انه اذا كان شيء يحتمل مفسده چه په یوش کې احتمال مفسدی کان من حق ان یکره کقوله صلی الله علیه وسلم فلا یغمس یده فی لینا راغلی دی مخکې می تشریح کړی دا فانه لا یدری اين باتت یده وبالجمله حاصل خلاصه دی خبر دا دا علم الله تعالی نبیه چې الله تعالی تعلیم ور کړی د خپل نبی ته احکام د احکامات د عباداتنا او د ارتفاقاتنا نو چې دا تعلیم خپل نبی ته ول ورک فبینها النبی صلی الله علیه وسلم بهذا النحو نو حضور صلی الله علیه وسلم په دې طریقې جامع او اسلوب جامع سره من البیان سره بیا دا خبره بیان کړ وخرج منها احکاما جلیلا من فی کل باب با او بیا دې هر یو نه بیا احکام جلیله روزی په هر باب باب کې وهذا الباب ادغه باب من البیان مع الباب الذی دغه باب من البیان او دارنګي مع الباب الذی یلیه کوم باب دور پسې د ضبط المبهم و تمیز المشکل دا عجیب باب دا ان شاء الله تعالی تلقاهما فقهاء الامه من بین علوم نبی صلی الله علیه وسلم دا فقهاء دی امت ما بین دی هغه علوم دی نبی علیہ السلام کی دا فقهاء دی امت دیر قبول کړی دا و وعاهما او دای بالکل دا باب یاد کړی دا و وعاهما قلوبهم دی دو قلوب دی, دی حفاظت کړی دا بتدبر شپ تدبر سرا فن شعب منهما ما اودعوه فی مصنفاتهم وکتبهم او دو بیا دی دواړو بابونو نه هغه شیونه مقصد دا چې کلاو کړي دي او به نور شاخونه ونه باسلي دي چې کوم دي دوه مصنفات او کتبو کې چې دي پراته دي او ګور دا یو یو اصل باندې بیا دنیا دنیا مسائل چې دي تخریج کړي دي ار باسلي دي باب ضبط المبهم وتمیز المشکل سره الرحمن الرحیم باب ضبط المبهم وتمیز المشکل والتخریج من الکلیہ ونحو ذالک پدی باب کے شاہ صاحب دے خبر بیانول غواړي چې شرعا کله یو شای مبهم وي نو د دې مبهم تعین د دې مبهم تحدید و تعین آبا څنګه کاوش یا شرعا یو شای مشکل وی خپل هم شکل شیونو سره او مشابه شیونو سره د دې اشتباه راغلي او فرق یې مونږ ته نه کېږي نو د دې کې به تمییز څه طریقه وي یا یوه قاعده کلیه ده نو هغه نه بعد تخریج او استنباط د جزئیاتو سړی په څه طریقې سره کوي دا خبرې بیانول شاه صاحب په دې باب کې غواړي ګوره شریعت کې ډیر احکامات آ داسې دي چې آ دې شیونو په اسامیو باندې چې دي هغه احکامات جاری شوي دي قتل وی نو قصاصا به هغه سړی قتل کیږي نو شریعت کی دا احکامات دا په هغه اسامیو باندی چی وی جاری شوی سرقی باندی قطع حکم جاری ده رجم او دی حد حکم آپ زنا لفظ باندی چی دا جاری ده چی زنا او کی اوس دا یو امر مبهم دی زنا اصلا او سرقه اصلا دا شی نه دا یو امر مبهم دی نو دی دی ضبط پکار دا دی دی انضباط چدا پکار دا چی دی دی ضبط وسی او دی دی تحدید او تعین وشی چی آبا چورا سر کوی چی پا ایغا باندی لاس کٹ کیگی ازنا با آغا کم صورت وی چی پا ایغا باندی بے سڑای رجم کیگی چی اسی ورنزدی شی هسی اخوا دیخوا دی ماحول سره دا کیسی وکی که کوم صورت ته یی د دی تحدید او د دی ضبط او د دی چه پکار دا تعین پکار دا دی ته وایی ضبط المبهم نو دی با څه طریقه یی چه دی هر هر فرد حال بیا چسی معلوم شی دارنګی یو شای کله بل سره مشابه وی په ډیرو شیونو کی چی وی سره مشابهت وی نکاح جایز زنا ناجایز هغه شهوت پوره کول وی هغه پوره کول وی هغه شینی سره په دی خاص محل کی د خاص شی جنګول وی هغه مقصد د شینی سره په دی خاص محل کی د خاص شی چی وی جنګول وی هغه سره تسکین د نفس رئیسی هغه قوت بهیمیه دی چی اوبار شوی هغه سره کاته کینی او په دی بل سره رایسی دا ټول ډیرو کیسو کی دا شیان سره چه وی شریک وی نو دا یو بل سره هم مشابه شوی نو دی کی شرعا څه پکار ده څه تمیز پکار ده څه تمیز پکار ده نو شریعت کی دی دی داسی چه جامع معنی تعریفات ندی چه اغا جامع معنی تعریف تی سرقی یا دی زنا یا دی دغش کی وسی چه اغا کی بیا صرف دغو افرادو ته ور شامل وي او نورو نه چي وي مانع وي بلکه د دې شيونو شريعت کي دې ته چي ترجيح ورکړې شوې ده هغه په تقسيم سره او په تمثيل سره ورکړې شوې ده مثالونه د دې موجود دي لکه مثال د سرقې مثال موجود ده دی سره قی مثال موجود ده چه اغا بنی الابیرک قبیله نه اغا طعیمه چه کم دی ایغ کما غلا کړی وه دی حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه دی کور نه اغا اوړی پټ کړی وو او سو اسلحه وه یا اغا یوی ښځی چا دی بلی قبیله نه چه اغا اسامه صاحب بی دی ایغ سفارش کړی وو حضور صلی الله علیه وسلم قبول نکړ نو مقصد دا دی چه ایغ چا کوم زیورات پټ کړی وو نو داسی امثال موجود دی خو ورسره ورسره دې تقسیم شریعت کړی چی مثال اخذ د مال د غیر مختلف طریقی دی قطع د طریق سره ده په چور سره اخیستل دی غوپی سره چانه سترګی نظر بدل کی کنا غوپی سره مال ورنه چه کی یو سی په غصب سره اخیستل دی دا مختلف قسمه طریقی دی نو ایغه چې هغه ټول او پیژنې نو سره کې حد خپل یو قسم ته پکې سسی متعین شي نو شریعت ویلی دی چی په سره کې کې قطع دا اپ د نورو کې بل بل سزا د قطع نشتا نو خود به خود هغه سره کا اوس موږ خو ته داسې مبهمه نه ده پاتا چې په احادیثو او په امثالو او په تقسیماتو نظر واچو نو داسې مبهمه موږ خو ته سره کا نه ده پاتا چې آب سونه مقداری چې موږ پکې تچوکو قطع دی یاد وکو او آ به کوم نامونه سره کئی چه اسی چا مال دالته په میدان ایښی ده وای خلی نه دونه پته مونږ ته لګی چه یو مال محفوظه وی او دی حفاظت اراده یی وی او حفاظت یی کئی په محفوظ ځی کی پروت وی او دی ورواړیژی او په پټه باندی چه کی واخلی خلقو مخ کی نه په پټه باندی واخلی دا به بیا سرقه ګڼل شی نو دی ته وای ضبط المبهم دارنګی هغه مقصد دا دی چی د نکاح او د صفا په مابینس کی ما مقصد دا دی چی وکو فرقونه وکو په چو وجوه سره نو دی ته وایی تمییز المشکل دارنګی س یو کلیه وی هغه نه مقصد دا دی چی سړی مسائل چکر تخریج کیر باسی نو دی ته وایی تخریج تخریج من الکلیه ټول به می په یاد درته بیان کړی ټول حاصل دی باب خو بیا چی دی کی یو رازومی آسان ده نو ټول اجمال ته ضرورت نسته چی زه اول ټول بار در تر باسم وخت ډیر اخلی شه وخت کمی ده ډیر زیاته مونږ سره تاسو په دی پوه شو خبره ټوله واضحه ده دی وجه نه یو وار اجمال کی نه بیانوم سیده عبارت ته ګور باب باب ضبط المبهم وتمیز المشکل والتخریج من الکلیت ونحو ذلك اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان کثیرا من الاشیاء التي ادیرت الاحکام علی اسامیها چی دیر اشیاء هغه ادیرت الاحکام چی دایر کړی شوی دی احکامات علی اسامیها په نومونو دی هغه باندې معلوم بالمثال والقسمه آ مونږ ته په مثال او تقسیم سره معلوم دی په مثال او تقسیم سره غیر معلوم بالحد الجامع المانع او موږ ته معلوم نه دي په حد جامع معنی سره الذي هغه حد جامع معنی یکشف حال کل فرد فرد چی هغه بیا دی انکشاف دی حال دی هر هر فرد کی انه منه اولا چی دا فرد دی اغنا دا کنا دا سی تعریف جامع معنی مونږ ته معلوم نه ده البته مثال او تقسیم سره اغه مونږ ته پتا لگی او که حد جامع معنی وی بیا خو ډیر آسان وه شه جی والمرأة المخزومیة هی السرقة چا کومه بن الابیرک هغه طعیمه په خبره کی هغه مقصد دا دی چی کومه خبره کیسه شوی وه او مرأة مخزومیه چا کومه مال اخیستی وو دا سرقه دی شریعت کی دیتا چی ویلی دی سرقه نو مونږ ته یو مثال د دې چه دا موجود ده مثال مو مخ ته پروت ده چه پټ مال وو او دو خفیتاً چک واخیست او داسې بی قیمته شی نه وو څه قیمتی غوندې چه وه سرمایه وه دونه اندازه ولګیدله له مثال نه اوس تقسیم سره اخذ د مال د غیر مونږ تقسیم کړ چه اخذ د مال د غیر مختلف چه دی طریقی دی اخذ مال الغیر مختلف طریقی دی لکه تر تشه اخذ مال الغیر اقسام عدہ اخذ دی مال دی غیر دی پارا مختلف اقسام دی اوسو تا گورو ومعلوم ادا خبر معلوم ادا ان اخذ مال الغیر اقسام چل پار دی اخذ دی مال دی غیر چا اقسام دی منها السرقہ چی اغنی و سرقہ دا ومنها قطع الطریق بل قطع الطریق تا ومنها الاختلاس اختلاس بل په چور سره شی اخیستل چی چا توجه بدله کړه له هغه څه شی راغله او په دی کی زر غوپی باندی مالونه یوسیا منډه کی او دی در پسی منډه کوی تا خو لاری لیدلی زر زر بازار کی ونه اخوا دیخوا شی لکه دا غټو ښارونو کی اوس دغسی په موبایل دی بار نیولی یی ناجړ غوندی سړی پوه شی چی دا خو ارشد د شب قدرای ده هیڅ باندی غریب خبر نده موبایل ګای میندلی ده په وسی پنځو شپږو زرو چیری مقتدی اوته کړی نو چا وویني کنه هغه هلکان بس داسې خورای سي کنه ته څنګه یې په خیر او یو زر ورنه په غوپه کې ورنه یوسي دی سپین سپین پسې ګوري او مقصد هغه ونه دې ته اختلاس وایي دې ته څه وتایي اختلاس ومنها الخیانه او بل خیانت طریقه ده چې چا در خواته څه ایښي دي اعتماد تر باندې کړی ته ورنه خیانت وکړي ومنها الالتقاط بل التقاط طریقه ده څه شی غورځولی دي ورنه اچېدلي دي او تا تر څه کړه اوچت کړه ومنها الغصب بل د غصب طریقه ده په زور باندې چا نه واخلي ومنها قلت المبالات بل هغه قلت المبالات ته چې یو شي ته اهتمام نه ورکوې ملګری دې ده پرالې روټۍ یې پرته ده زر زر ونه په کېناستلې یارې وده ودې خوړله حلوه نورو ملګرو بل ملګري ته پرېښې ده تا ورسره خوش طبعي ده ازادي دې ده ورسره رالې په پلېټ دې ورته چه که صفا کړ قلت المبالات دې وجې نه یو بل شی سره واخلي پنځه روپۍ یې چېرته پرتې دي هوا دې اخېستې زر دې پۍ په راوړې راجو چای پوه کړو قلت مبالاه ته غږ هم ته خوش طبعی وی باهمی سره نو څه پروا نه سره ساتی یو بل داسی معمولی شی مال بل دا مال دی اخذ دی چا ده غیر خو ده کنه خو به هر حال مختلف طریقی دی وفی مثل ذلک ربما یسأل النبی صلی الله علیه وسلم عن سورة هل هی من السرقة سوال مقال او سوال حال او په دغسی امورو کی ډیر کله ته حضور صلی الله علیه وسلم نه ددی تپوس کولای کیږی ددی صورت کی چی دی کی کوم یو د سرقه نه ده او کوم یو به سرقه نشی ګڼله دا ضروری نده کله سوال د حال وی کله سوال د مقال وی یعنی کله صفا ورنه تپوس شوی ده او کله که تپوس شوی نده خو سړی په زړونو کی دا راتله چی یاره دی سړی حضور صلی الله علیه وسلم نه چو کی تپوس کی چی دی کی به اوس مونږ کوم یو ته سرقی اطلاق په کوم کو هغه چی د الله تعالی ویلی دی چی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما نو دا به هغه کوم صورت وی چی هغه لاسونه یې چه کیږی په کټ کیږی نو اخذ د مال خو غیر مختلف چه سه اقسام شو فیجب علیه نو بیا ضروری ده په حضور صلی الله علیه وسلم باندې ان یبین حقیقت السرقة متمیزة عما